بیت المال ته جمع کېږي که څوک هر څوره ګاټه کوي بس هغه به ورته خوراک خوراک څښاک د کور و د جامو بند بست کوي او دې کې یو انجنیر و یو پړسیب برابر وي او یو ډاکټر و یو کمپوډر به برابر وي که نه او دغه خلک کوم وو دا سرمایه داران کوم وو سرمایه داري نظام قایل د کپیټلزم قایل نو دوی د ملکیت قایل وو او دا د دوی خپله خپل منځي جګړه ده که نه نور خو محتاج ورته نه دي. البته دا سیکولر معیشت کوم دی، دې کښې درې قسمه خرابیانې دي. اوله خرابي دا ده ورکې چې دې کښې د تحلیل او د تحریم حق د د انسانانو خواهشاتو د هغوئ مفادو ته دنیوي مفادو ته ورکړی شوی دی. دې کښې د الله د غیبیاتو او د اخرت هیڅ قسم لحاظ نه دی ساتل شوی. دا انسانانو ته ورکړی شوی دی، د انسانانو خواهشاتو او د هغو مفادو ته ورکړی شوی دی. پابندي ورکې صرف دومره دی، د مفادو او خواهشاتو کې لږ فرق دی، اصل لغوي معنی کې به ډېر فرق نه وي، خو مطلب کې فرق دی. مفادو نه اصل کې اجتماعي مفاد مراد دي او خواهشاتو نه انفرادي خواهشات مراد دي. مطلب دا دی، انفرادي خواهشاتو مطابق څه ته کوم څه شي باندې تجارت کولای شې، کوه، کوم شي باندې ګټه کولای شې، کوه، د سیکولر مذهب مطابق. او د کوم شي نوم ته ذکر کړو، د دوی تجارت او دوی باندې پيسې ګټل دا د انسانانو خواهش هم مطابق دی، د هغو هغو دا خپل مفاد هم ګڼي اکثر، نو دې وجې باندې دوی هغه حرام شيونه حلال کړي دي، ښه عملاً يې حلال کړي دي، په هغه عقيدې نه يې دغه عمل راوتلی دی، اصل کښې دويمه دا ده چې شی حلال وي که کوم شي باندې تجارت کوي، هغه شی حلال وي اوکه حرام وي خو د هغه طریقه حرامه ده دا دویمه خرابي ده طریقه یې حرامه ده طریقه مثال په طور باندې د مجهول شي خرڅول او د هغه خستل دا ناروا دي که نه اسلام کښې ناروا دي دا یعنې یو شی ماته معلوم نه دی زه څرنګه یې له یو ځایه اخلم که نه نو دغه ناجایز دی نو دا دویمه خرابي دی ورکي ښه همدارنګه دریمه خرابي دا دوې خرابۍ نه اصل دي ته دي ته موږ اصل نظر وکړو دي باندې جنګ پوه کړو د دي مقابله کښې کوم اسلامي احکام دي هغه باندې ځان پوه کړو او ورسته طرف ته اشاره کوو دریمه خرابي ورکي دا دی چې دنیوي لحاظ سره هم دا نظام برابر نظام نه دی موږ ته دا نقصان را کوي چې زموږ مشبهات سوسیالیستانو او اشتراکیانو سره راځي. اشتراکیان او سوسیالیستان کوم دي؟ هغه د دې دغه د سیکولرانو والا دا معیشت کوم دی د کپیټلزم د دوی ډېر زیات تردید کوي او د دوی تردید کې یې ډېر غټ غټ کتابونه لیکلي دي او هغه د هغوی خو په اخرت باندې خو دواړه ایمان نه لري. نو هغوی د دوی دنیوي نقصانونه بیانوي، د دوی دنیوي نقصانونه د دوی کېدای شي لکه څرنګه چې دوی د اشتراکیاتو د سوسیالیزم دنیوي نقصانونه بیانوي، نو اخروي نقصانونه خو یې نه بیانوي که نه؟ دواړو په اخرت ایمان نه لري. نو یو خو هغه خلک ورته کفین دي څه حد پر دی، دویم دا دی چې هغو سره زموږ مشبهات رسېږي چې موږ ډېره زیاته مبالغه ورکې کوو، د دې تردید کوي او د دې وضاحت کوي چې یاره خلکو دې کې دنیوي نقصان دی. هغه قبلوي که کله د هغه مقابله کښې شيان ته په سترګو ورته وښايي يو طرف ته مثلاً اسلامي نظام دې علاقې کښې قائم شي او څو لس کاله شل کاله وچلېږي ګوره د چلېدلو شي قيد ورسره ځکه مونږ لګوو چې نظام چلېدلی نه وي د هغه په ښو او بدو ورو پر سړی نه پوهېږي لس شل کاله دا وچلېږي هغه نه بعد بيا امريکې کښې يو نظام چلېږي او دا اسلامي معاشي نظام هم چلېږي نو بیا داسې هر څومره هوښیار سړی وي، داسې هغو هوښیارو خلکو کښې داسې څوک بیا نشته چې هغه د مو نظام بنې بل نظام ته ترجیح ورکړی شي خو عقل خو داسې شی دی چې هغه د د هر چا د عقل خپله تېزي دی نو څه نظام خو اوس فی الحال چلولی مو کم از کم نه دی. مشاهده خو موږ چا کوی نه شو ورته یعنې چا ته خو ورښیی نه شو چې یاره دا وګوره د موږ دا نظام دی معاشي ځکه موږ قایم نه دی کړی اوسه پورې خپل معاشي نظام مو پوره طریقې سره قایم نه دی کړی خلکو ته یې ور وښیو څرنګه کافران دې نه ډېر سخت یېرېږي چې د موږ پوره اسلامي نظام دی اسلامي نظام کې د موږ معاشي نظام څوک ونه ګوري که ویې کتل نو دا کافران کېدای شي ممکن دې ته مو د عقل کلک تېز وي، لږ زیات کوشش ورباندې وکړي، بل د هغو دې موضوع باندې لیکونکي ډېر دي، یو یوه خبرې باندې ښه صحیح تحقیق وکړي، بل بل باندې مکمل ورته فارغ دي، نظام یې قایم دی، دوه سوه کاله وشو دا نظام یې قایم دی، که نه ښه فارغ ورته په زرونو کال ناست دي، تل زیات نه زیات دوه کسان ورته وبسي دې خبرې ته، نو لکه څرنګه یې عقل سره ته دا خبره ثابته کړې، هر څو له عقلي دلایلو سره دا خبره ثابته کړې چې د دوی کوم دغه سیکولر معیشت دی، دا د دنیا دنیوي فایدو او دنیوي مفادو لحاظ سره هم دا بې کاره نظام دی، دنیوي نقصانونه هم ورکې شته. صحیح دی؟ که هر څومره ته دا خبره ثابته کړې، نو یو خو دغو دنیوي نقصان دی، دنیا سره ته خپل مسلمانان نور وتړلي که نه نو بیا به د هغو یو معیار ذهن کښې جوړ شي، کوم شی څه دنیا دپاره ورته نقصاني وي هغه ته بد یئ او کوم شی څه دنیا دپاره نقصاني نه وي هغه ته به ښه یئ نو بس دا معیار چې کله د مسلمانانو ذهن کښې جوړ کړې نو بس که بس هغه تا خپله کافر کړل. دنیوي مفاد یې معیار ګرځولی دی، هغه اخر کې په خپله سیکولر شوي دي، اخر کې هغه په خپله د دې نظام نه متاثر شوي دي، که جمهوریت وي او که وطنیت وي، که معیشت وي، هغه نه متاثر شوي دي. د دې غټ مثال کوم غټ مثالونه دي، هغه اخوانیان دي، اخوانیان دي، جماعت اسلامي والا دي، داسې نور کوم تعلیم یافته تعلیم یافته خلک دي، نو هغه. دې تردید کښې ډېره مبالغه نه کوو، اصل تردید موږ په دې کوو چې یاره دا دې کښې د تحلیل و تحریم حق انسانانو ته ورکړی شوی دی، دې کښې د تحلیل و تحریم حق د انسانانو خواهشاتو او د هغو مفادو ته ورکړی شوی دی، دې کښې دې معیشت کښې څه شیونو تجارت جائز دی، څه هغه شیونه په کومې طریقې. نظام دی هغه طرف ته چې لغو نه اشاره غوندې کوي څه دنیوي نقصان یې کله کله بیانوي خو دنیوي نقصان به اصل معیار نه جوړوي ځکه څه موږ د دنیا په وجې دنیوي مفادو په وجې موږ څه اشتراکیان خو نه یو که نه موږ کپیټلېزم و سرمایدرانه نظام معیشت تردید په عقلي و دنیوي مفادو معیار بنې کوو نو موږ خو د اخیرت واله خلق یو که نه موږ دې وجې نه موږ هغه شی رد کوو څه هغه د اخیرت خلاف وي موږ ته اخیرت کې نقصانوي خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی خبري ګړی ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو مومنو اورېدونکو! امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. نن چهارشنبه د جمادی الثاني د میاشتې شپاړسمه نېټه ده. پام مو رااړوم د خلافت غږ راډیو څخه د نن ورځې لنډو خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکي. حلب ولایت کې د بشار نههیش تنه پوځیان مړه او لس ګونه نور زخمیان شوي. او د موصل په ښي اړخ کې د مرتدینو یو شمېر نظامي وسایط مجاهدینو له کاره غورځولي دي. نور خبرونه هم لرو، ملتیا مو وکړئ. د نینوا ولایت اړوند د موصل له ښاره رارسېدلي خبرونه وایي چې په الله تعالی له توکل څخه وروسته د اعلام د برخې یو استشهادي ورور او زموږ همسنګري عبدالعزیز تقبله الله خپل بارودي موټر ته په موصل الجدیده منطقه کې د عراق د خاص پوځ په منځ کې انفجار ورکړی چې په نتیجه کې د الله په فضل لسګونه مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې او درې عرادې همر ټانکونه یې هم له منځه وړي. په همدې منطقه کې مجاهدینو دوه مرتدین په قناص ویشتلي او یو عره د حمر ټانک یې هم زیانمن کړی ولله الحمد. له حلب ولایته تازه خبرونه وایي چې په الله تعالی له توکل څخه وروسته د اسلامي دولت مجاهدینو د مختلفو اسلحو په واسطه د اوکویرس هوایي ډګر په جنوب د عمر ګیله، الجبل، القطبیه او العاصمیه کلو کې د بشار ځواکونو پر مرکزونو برید کړی. په پایله کې په الجبل کلي کې اوولس تنه مرتدین مړه او ګڼ نور زخمیان شوي. همدارنګه په عمر کې له کلي کې دوولس تنه مرتدین مړه او ځینې نور زخمیان شوي او د الله په فضل مجاهدین سره د ګڼو غنایمو بېرته خپلو ځایونو ته روغ راستانه شوي ولله الحمد. د موصل ښار له ښي اړخه خبرونه وایي چې استشهادي ورور ابو عبدالرحمن البغدادي تقبله الله د النبي شیث په منطقه کې د عراق د خاص پوځ په منځ کې خپل بارودي موټر ته انفجار ورکړی چې د الله په فضل په نتیجه کې یې ګڼو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې همداراز یوه واره د بي اېم پي او یوه واره د زریدار ټانک یې هم له منځه تللي دي. د میزایلو په واسطه پېنځه تنه معتدینو ته هم په همدې سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې او یوه واره د بلدوزر یې هم له کاره لوېدلی. په موصل الجدیده منطقه کې هم مجاهدینو د میزایل په واسطه درې تنه معتدین وژلي دي، ولله الحمد. او وروستی خبر مو هم د موصل له ښي اړخه دی. د الله په فضل او نصرت سره د خلافت مجاهدینو باب الطوب ته نزدې د میزایلو په واسطه د مرتدینو دوه عراده حمله ټانکونه، یو عراده بي ایم پي او یو ځنځیري ټانک له منځه وړی. له بلې خوا د موصل په جنوب لویدیځ د العبور په منطقه کې د اسلامي دولت مجاهدینو د عراقي ځواکونو پر مورچو برید کړی. چې په نتیجه کې د الله تعالی په فضل د مرتدینو دوه مرکزونه له منځه وړل شوي، ګڼو مرتدینو ته په کې مرګ ژوبله اوښتې او مجاهدین بېرته خپلو ځایونو ته روغ راستانه شوي دي. ولله الحمد د خلافت غږ راډیو مومنو اورېدونکو دا وو د نن ورځې لنډ خبرونه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. چې له پېړیو راهیسې د جهالت، کرکې، ژبني، قومي او سمتي تعصب په تورتمونو کې سرګردانه تیندکونه خوړل، اوس یې نو د خپل روښانه مسیر او سپېڅلي هدف لوری ټاکلی، لکه د ورونو په یو ټغر راټولږي او د تور توغ رپرپا ته د ارام ساه اخلي. هو! که عرب شهسواران یې خپله سونه په دجله او فرات اوبه وي، نو ژره ده چې خراساني غازیان به یې ان شاء الله خپله سونه له یوه لوري د هند په ګنګا او جمنا اوبه کړي او بل لور به د امو په سیند اوبه وڅښي او دا بری مند کاروان به د القدس په لور ګړندي ګامونه واخلي بإذن الله. او ځینې مور او پلار هم خپلو اولادونو ته د جهاد اجازه نه ورکوي، نو د دې څه حکم دی؟ ایا د مور او پلار اجازه په جهاد کې شرط ده او که نه؟ یا قرض عذر دی جهاد ته د پورته کېدلو نه یا نه؟ د دې مسئلې وضاحت دا دی چې جهاد به یا فرض کفایي وي یا به فرض عین وي. کله چې جهاد فرض کفایي وي، نو په دې صورت کې چې مور او پلار مسلمانان وي، نو بیا د هغې حق دی چې اولادونه د مور او پلار نه اجازه واخلي او بغیر د مور او پلار د اجازې نه جهاد ته لاړ نه شي، دا ځکه چې د مور او پلار امر منل او د هغې اطاعت کول فرض عین دي او جهاد فرض کفایي دی او کله چې د فرض عین او د فرض کفایي تر منځ تعرض راشي نو فرض عین به ادا کېږي، یعنې په یو وخت باندې دوه حکمونه متوجه شي، یو حکم فرض کفایي وي او بل فرض عین وي. نو په فرض عین باندې به عمل کېږي لکه مثلا د فرض مانځه وخت دی او بل خوا ته په یو ځای کې جنازه تیاره ده نو چې کله جنازې ته سړی حاضرېږي دلته چې دا فرض مونځ خرابېږي قضا کېږي او که فرض مونځ کوي جنازه ترې پاتې کېږي نو دلته دا فرض عین ادا کول په کار دي فرض کفایي پرېښودل په کار دي ځکه چې فرض کفايي هماغه حکم ته ويلی کېږي چې د نورو په ادا کولو باندې ستا ذمه فارغېږي او په دې باندې د سنتو نه دلیل د نبي علیه صلات وسلام حدیث دی بخاري او مسلم راوړی هغه د عبدالله ابن عمر رضیاللهما نه نقل دی چې نبي علیه صلات وسلام ته یو سړی راغی د جهاد اجازې ترې غوښتله نبي علیه صلات وسلام ترې پوښتنه وکړله احیون والداک مور او پلار دې ژوندي دي که مړه هغه جواب ورکړه چې نعم مور او پلار مې ژوندي دي. نبي علیه الصلوة والسلام ورته وفرمایل، ففیهما فجاهد، لاړ شه او د دوی په خدمت سره جهاد وکړه، یعنې د دوی خدمت ستا لپاره جهاد دی. او کله چې جهاد فرض عین وي، نو په دې صورت کې بیا د مور او پلار اجازه په کې ضروري نه ده. د مور او پلار اطاعت هم فرض عین دی او جهاد هم فرض عین دی. لېکن د مور او پلار اطاعت دا یو شخصي حق دی او فرض عین جهاد دا د ټول امت او د دین ذمواري ده چې د انسان په غاړه باندې پرته ده. نو کله چې د داسې دوو حکمونو تر منځ تعارض راشي چې دواړه فرض عین وي خو یو اجتماعیت سره تعلق ساتي او بل د شخصیت سره، یو اجتماعي وي او بل شخصي وي، نو په دغه صورت کې به اجتماعي فرض عین باندې عمل کېدلی شي. نو د مور او پلار اجازه په دې کې شرط نه ده بل دا دی چې د مور او پلار اطاعت فرض عین دی لیکن د عامو فرض عین احکامو په مقابل کې به د مور او پلار اذن شرط نه دی لکه کله چې مور او پلار تا د مانځه نه منع کوي فرضي مونځ دی او تا ته وایي چې دا مه کوه یا فرضي روژه د هغه در باندې خوري نو په دې کې خو ته د هغې اطاعت نه شي کولی نو همدغه شانې جهاد نه چې د کله منع کوي او جهاد په تا باندې فرض عین ګرځېدلی وي نو په دې صورت کې هم ستا لپاره روا نه ده چې د مور او پلار د اطاعت د وجې نه د فرض عین جهاد نه لاس واخلې او دا پرېږدې. بله دا ده چې د فرض عین جهاد پرېښودل ګناه ده، د الله نافرماني ده او مور او پلار اطاعت د الله د حکم لاندې دی د مور او پلار په اطاعت کې به الله رب العالمین معصیت نه لټوي ځکه د ابن ابي شیبه په روایت کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د خالق په معصیت کې به د مخلوق طاعت نه کې بلکې د مخلوق اطاعت په تا باندې دلته لازم نه دی نو د مور او پلار اجازه ضروري ده لیکن هغه وخت کې چې کله جهاد فرض کفایي وي کله چې جهاد فرض عین وي نو په دغه صورت کې بیا د مور او پلار اجازه شرط نه ده په دې باندې هجرت هم قیاس دی چې کله هجرت فرض عین وي نو بیا اجازه د مور او پلار ضروري نه ده. دویمه مسله چې یو سړي باندې قرض دی، دا قرض د ده دپاره عذر دی او که نه چې دی د جهاد نه پاتې شي، نو په دې کښې هم همدغه دوه حالته دي، اولنی حالت دا دی چې جهاد فرض کفايي وي، نو په دغه صورت کښې د قرض ادا کول مخکې ضروري دي د جهاد د تلو نه. یا د قرضداري نه اجازه اخیستل ضروري دي، وجه دا ده چې د قرضداري دا حق په تا باندې فرض عین دی او جهاد خو فرض کفایي دی او کله چې جهاد فرض عین وګرځي نو په دغه وخت کې که څه هم د دې قرضداري حق په تا باندې فرض عین دی خو دا شخصي حق دی او جهاد چې فرض عین وګرځي دا اجتماعي حق دی دغه اجتماعي حق مقدم دی پر انفرادي حق باندې نو د دې وجې نه بیا جهاد د قرضداري د اجازې د وجې نه نه شي پرېښودلی چې هغه اجازه نه کوي یا د هغه قرض دی په تا باندې او قرآن کریم کې هم دې ته اشاره شوې ده بلکې دا آیات صریح دی په دې کې چې که په چا قرض ځي او که قرض پې نه هغه به جهاد ته ځي چې کله جهاد پر جیان وګرځي الله رب العالمین فرمایي د سورت توبې او دولښتم آیات دی انفرو خفافا وثقالا جهاد ته وځئ که تاسې سپږ یاستئ او جهاد وکړئ په خپلو مالونو او نفسونو باندې د الله په لاره کې نو کله چې په یو سړي باندې قرض وي او جهاد فرض عین وي نو په دې صورت کې د قرض د وجې نه جهاد پرېښودل جایز نه دي په دې وخت کې قرض د جهاد نه د کېناستو لپاره عذر نه دی بلکې جهاد ته پورته کېدل په کار دي او د قرض د خلاصولو دعا د الله رب العالمین نه په کار ده که جهاد ته لاړې الله به غنیمتونه درکړي قرض به هم خلاص کړي او که شهید شولې نو بیت المال نه به ستا قرض ادا شي لیکن د قرض د وجې نه د جهاد پرېښودل دا جایز نه دي په دې وخت کې اوس دا چې جهاد فرض عین دی لکه څنګه چې مخکې د دې وضاحت شوی و نو په دې وخت کې نه څوک د مور او پلار د اجازې د وجې نه په کور کې کېناستلی شي چې مور او پلار اجازه نه کوي او نه د قرض د وجې نه څوک کېناستی شي چې په ما باندې قرض دی بلکې نه د مور او پلار د اجازې نه کول عذر دی او نه قرض عذر دی بلکې څوک چې دا خبرې کوي چې زه جهاد ته ځکه نه پاڅم چې په ما قرض دی یا زه جهاد ته ځکه نه ځم چې پلار مې اجازه نه کوي، مور مې اجازه نه کوي، نو دا خبرې هغه عذرونه او بانې دي چې الله رب العالمین به یې هېڅکله قبولې نه کړي، الله رب العالمین یې نه قبلوي او د شریعت په چوکاټ کې دې ته هېڅ قسم ځای نه شته دی، بلکې دا عبث خبرې دي او د شریعت د حکم په وړاندې غیر مقبولې بانې دي. الله رب العالمین دې موږ ته د شریعت په احکامو باندې د عمل توفیق راکړي.